قد بينا الآيات لقوم يوقنون د يهوديانو نه شبهات او اعتراضونه په سوره بقره کې ذکر کېدل په دې آیات مبارکه کې دا غي دومي شبهه او اعتراض ذکر دی او دا غي جواب دی يهوديان ویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا فشرت تر الله حق پیغمبر او رسول نو الله خپل ولي موږ له دا زما رسول نه یا مولا الله وحی لن راجی لکه څنګه چې تاوانې وحی را نازل کړي او یا بل صلح او معجزه لن راضی فرمایشی معجزه غوښتا نو د دې جواب په پرې آیات کې کیږي او الزامي جواب دی الزامي جواب دا دی چې کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم تخوانو مخکنو منکرینم دغه شانتی وینا کړی و د یو غي یو شانتی دي او دویم به تحقیقي جواب چې قد بیننا الآیات لقوم یوقنون تاسو یو نه خاو معجزه غواړئ ډېر آیاتونه او معجزات را لېږي او پاغي باندې یقین ټول کې کوي جاهلان او ناپوه خلک نه کوي د دې د دین چې تابع شو نو بیا به الله خوشالي د آیات مفهوم دا دی يهود او نصارا د چا نه خوشال شول او دای ور سره دین او محبت شو معنا او مقصد دا دی چې دا غي د دین تابع دی مرګره دی پس قران کریم یو قانون موږ تاسو له پلاس کرا کو چې يهود مرګره بسنګ پیژنې چې يهوديان د خوشحالي لکنن سباغو يهود او نصارا او اسلامي سره زموږ ډېر وخت دی لانه اوچت سره یو زموږ ډېر خیر خوانه نو قران خان هم ذکر کړي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم کچر روان شوی ته تابعداري دې کړو خواهشات مني پس دا نه چراغله دې تاسو علم نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تابعداري او اتباع نه کولا او غیر حکم دې نزول د آیات پای باندې شوی مراد ته امت ته چې امت چرته دې تابعداري ونکي ما لك من الله من ولي ولا نصير دا کسان دي چې لولي کتاب تورات په حق لستو سره نو حق لستل دا دي چې نبی آخر الزمان راغی هغه باندې ایمان وروړي او خپل کتاب منسوخ مني دا امام قرطبي رحمت الله عليه وی ول آیات عامه حق خبر دا چې په آیات کې عموم نه بس نور امت له بیا شوتی دا هر آیات یا د کافر سره لګو یا د معین خلق سره لګو تدی وجه نشا ولی الله رحمت الله علیه فرمایل چې په باب د تفسیر کې د ټولو نه ضروري شی شان نزول بیانول دي تشاء صاحب رحمت الله علیه مقصد او مطلب دا و چې د عوام روان د شان نزول د آیات بیان کوي چې بس مال شوتی دا خو معین خلق مبارک نازل شوی يهود ته مراد دي نصارا ته مراد دي کافران او مشرکان ته مراد دي نو حق خبر ادا د امام قرطبي رحمت الله عليه وایي چې آیات کې عموم نه او حق تلاوت د قران کریم سره امام ابن کثیر رحمت الله علیه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قول ذکر کړی حلال حلال غني دا غي فسروان دي حرام حرام غني دا غي نزان بچي او څنګه چې الله دا قران نازل کړي نو هغه شان دي پدې کې تحریف لفظي او تحریف معنوي نشي تحریف لفظي والحمد لله په قران کریم کې څوک نشي او تفسیر معنوي په ډېر روان دی د تفسیر د تفسیر په شکل او صورت کې بعض خلک کوئی د قران تفسیر کوي آیات د قران کریم الفاظ لري څنګه شي ورپسې بیا د بابا او د شیخ او ماما کیسې شروع کی زما پلار پسې راوي زما تر پسې راوي پلانې سیدا وي ډیلې سیدا وي د قران کریم هغه شان تفسیر او قسم کې مراد د الله دی کوم مراد د رسول الله دی او کوم تفسیر کې سلف او صحابه وکړي ځان خبرې چې حدیث پاک کې راغلي چې د قران کریم ځان تفسیر وکړو به ضمیر یا راجی دې دی کتاب لا او یا راجی دې نبی صلی الله علیه وسلم لا دا خلق په دې کتاب ایمان ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان وروړي دا د الله حق پیغمبر دی اخیرنی نبی دی او د دین ناسخ دی د وختونو دینونو لپاره